اما بعد د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د دېرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو وروڼو! په تېره یو دېرشمه فته کې موږ د مکې مکرمې د فتحې واقعات بیانول. او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د مسلمانانو لس زره نفریز لښکر د شپې په وادي فاطمه کې واړول او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امر ټول لښکر اورونه بل کړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لښکر کې دی فکر وهي او د ځانه سره وايي، که دغه لښکر په زور او جنګ مکې مکرمې ته داخل شي، قریش ټول تباه کېږي، د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاتې کېږي، ځکه د قریشو شمېر اصلاً هم لږ دی، هو! دوی د عربو اشراف او مشران وه، خو عدد یې لږ و. او که اوس دغه لښکر په جنګ او وژنه مکې مکرمې ته ننوځي نو د قريشو قبيله ختميږي او څوک يې نه پاته کيږي. عباس رضی الله تعالی عنه دا ښه وبلل چې د قريشو څخه وغواړي چې بې له جنګه تسليم شي او دغه لښکر په زور او جنګ مکې مکرمې ته نه شي داخل نو په دغه شپه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر غاتره سپور شو او د لښکره څخه د مکې مکرمې پر طرف ور ووت، غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته یې ولیږي چې بې له جنګه تسلیم شه، په والله د دغه لښکر په مقابل کې هیڅ قوت او طاقت نه لرې. دا خو دلته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د لښکر څخه ور ووت. هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د قریشو نور مشران سره ناست دي، خبرې او مشورې سره کوي. هغه نور ورته وايي، یا ابا سفیان! په دغه اوس ورځو کې د مدینې منورې د طرفه څخه، هیڅ حال نه لرو او څوک هم د هغې خوا څخه نه راځي چې پوښتنه ځینې وکړو. خبرونه او معلومات قطع دي او دا عجبه ده. پخوا به همیشه د هغه ځای څخه نفر راتله او حال بې راوړی خو اوس بې خبره پاته یو او دا بېره سته چې مسلمانانو زموږ د حملې نیت کړی وي او زموږ په بې خبرۍ کې حمله راباندې وکړي. نو ته مدینې منورې ته ولاړ سه او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکه خو ستا اصلي مقصد به دا وي چې هلته وګوره معلومات وکه که و محمد صلی الله علیه و سلم ته لوی او قوي لشکر راټول شوی وو نو مکه ور تسلیم که ځکه موږ نه غواړو چې مسلمانان په جنګ او زور مکه مکرمه ته را داخل سي که بیا چیرې کوچنی او ضعیفه لښکر ورته راټول شوی وو بیرته راشه او جنګ ورسره کوو. سبحان الله قریش لا تر اوسه پر جنګ ټینګ دي او د جنګ خبرې کوي نو ابوسفیان ته د نورو مشرانو د طرفه دغه وظیفه ورکول شوه مګر ابو سفیان غواړي چې د دغه سفره څخه ځان خلاص کړي، ځکه یو وار د مخه تللی و او بې فایدې بیرته راغلی، اوس نه غواړي چې بیا ولاړ شي، نو په دغه شپه د مکې مکرمې څخه راووتی، حکیم ابن حزام چې د قریشو بل مشر دی دا هم ورسره ملګری دی. د مدینې منورې پر لار ګوري چې ممکن د هغه طرفه څخه یو څوک راشي او دی معلومات ځینې وکړي چې په مدینه منوره کې څه حال وو. نو د مدینې منورې پر لار یو څه مخته ولاړ چې شاید یو څوک رارهي وي، که ګوري اورونه بل دي. دونه اورونه بل وه چې مځکه یې ټوله نیولې وه. ځکه د هرې خیمې و مخته اور بل وو. ده چې ورته وکتل پوه شو چې دا ډېر لوی لښکر دی نو یې حکیم ابن حزام ته ویل دا څوک دي؟ دا د چا لښکر دی؟ په والله څوک د دې لښکر د جنګ طاقت نه لري واقعا هم لس زره نفریز لښکر دی لوی لښکر دی ابو سفیان د حکیم ابن حزام سره دغه خبرې کوي په دغه وخت کې یو بل دریم نفر هم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی چې هغه بدیل ابن ورقاء د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس و، هغه خزاعه چې د بنو بکر قبیلې د قریشو په ملګرتیا درویشت نفره ور وژلي وه او هغه جنګ د حدیبیې د صلحې د ماتیدو او د مکې مکرمې د فتحې سبب وګرځیدی. نو دغه بدیل هم راوتلی دی، دی بیا ولې راوتلی دی؟ ځکه دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکره سره راځې، نو هغه به همېشه په انتظار و او تر مکې مکرمې دباندې به د معلوماتو دپاره راوتی، چې آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر را رسېدلی دی که یا؟ نو بدیل ابن ورقه د لښکر د راتګ د معلوماتو دپاره راوتلی دی. ابو سفیان او حکیم ابن حزام راوتلي دي، ګوري چې د مدینې منورې د طرفه یو څوک راسي او دوی د حالاتو معلومات او پوښتنې ځینې وکړي. او عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه بیا د لښکره راوتلی دی په یو چا پسې ګرځي چې و ابوسفیان ته یې ورولېږي چې بې له جنګه تسلیم شه دغه څلور نفره په دغه شپه کې تر مکې مکرمې دباندې راوتلي دي چې هر یو یې جلا جلا مقصد لري اول، بدیل ابن ورقه د ابو سفیان سره مخامخ او یو ځای شو، ابو سفیان پوښتنه ځینې وکړه چې دا څوک دي؟ بدیل ویل نیم خبر. بدیل پوهیږي چې دا د مسلمانانو لښکر دی، مګر ابو سفیان ته منکر شو، غواړي چې قریش نشي پوه او بې خبره پاته وي. نو اوس د دې لپاره چې د ابو سفیان فکر واړوي، ویل شاید دا د خزاعه، قبیله یعنی زما قبیله وی او ستا سره یې د جنګ اراده وی ځکه تاسی د دوی نفر ور ووژل ابو سفیان هوښیار وو ویل یا بدیل خزاعه تر دغه لږ دي خزاعه دونه لښکر نه لري بدیل رضی الله تعالی عنه وویل شاید هوازن وی. ابو سفیان ویل، یا، هوازن هم نه دي، هغه هم دونه لښکر نه لري. دوی په دغه خبرو کې وه چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی خبرې واورېدې، عباس رضی الله تعالی عنه وايي، والله زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور وم چې د ابو سفیان خبرې مې واورېدې چې ویل ما هیڅکله دونه اور او دونه لښکر نه دی لیدلی. او بدیل ورته وویل، دا خزاعه دي ستا د جنګ دپاره راغلي دي. ابو سفیان ویل، خزاعه تر دې لږ دي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي، ما د ابو سفیان آواز وپېژندی نو مې ورته وویل، یا ابا حنظله! هغه ویل، څوک یې؟ ابوالفضل یې؟ ما ویل، هو. ویل، دا څه خبر دی او دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی ټول عرب یې ستا د جنگ د پاره راوستلي دي تسلیم سه که مکې مکرمې ته په زور داخل سو والله دا به د ابد د پاره د قریشو هلاک وي قریش نیست او نابود کیږي رښتیا هم ابوسفیان چې دا حال ولیدی پوه شو چې هیڅ مې په وسه نه دي پوره، نو ابوسفیان ویل، اوس چاره څه ده؟ ستا په فکر او نظر زه باید څه وکړم؟ عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل، په والله که د مسلمانانو لاس ته ورغلې سر دې در پرې کوي، نو زما سره پر دغه غاتره سپور شه چې ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته دې ورولم. او د هغه څخه ستا لپاره امان وغواړم او مکه بې له جنګه ور تسلیم که. چې مکې مکرمې ته بې له جنګه داخل شي او څوک و نه وژل شي. ابو سفیان چې بیرې اخیستی و، ویل، اوس زما سر د دوی په کار دی او دوی د جنګ لپاره راغلي دي، که ما وویني وژني مې، زه څنګه درسره ولاړ شم؟ ابو سفیان بیریږي، وايي اوس خو صلح پای ته ورسېده او دا لښکر د جنګ لپاره راغلی دی، که زه هلته ورشم او هر چا ولیدم وژني مې، خو عباس رضي الله تعالی عنه ورته وویل، زه امان درکوم، زما سره راځه، نو یې ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره تر شا ورسره سپور کړ او د مسلمانانو د لښکر پر طرف ور رهي شو، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورشي. هر پيره دار چې به وليدی ويل به د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم اکا او د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم پر غاتره پرېږدی اجازه ورکړي د شا و نفر ته نه ګوري او نه ورته متوجه کېږي څو و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ور ورسېده. هغه ویل دا څوک دي او ورته راولاړ سو. کوم وخت چي ابو سفیان ولیدی نو یې په لوړ آواز وویل، ابو سفیان! د الله دښمن! الله لره دي حمد وي چي بې له عهده او امانه یې په لاس راکړې، یعني اوس صلح نسته او ته په لاس راغلې، نو یې توره پر راپورته کړه، غواړي چي وې وژني. مګر عباس رضی الله تعالی عنه پر ږغ کړه ویل، یا عمر! دی زما په جوار کي دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دا د کفارو مشر دی، ده لره جوار نشته. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بیا وویل، دی زما په جوار کې دی. اوس عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې ویې وژني، مګر عباس رضی الله تعالی عنه جوار ورکړی دی، نه پوهېږي چې څه وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې پر طرف په چابکي ورهي شو او ځغلي. دلته عباس رضی الله تعالی عنه پوه شو که عمر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ابو سفیان د وژلو اجازه یې ځنې واخیسته نو یې وژني. ځکه ورته وبه وایي، یا رسول الله ابو سفیان مو ونیوی د وژلو اجازه یې راکوې؟ او که ورغلی شاید اجازه هم ځینې واخلي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي، ما هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې و طرف ته غاتره ورچابکه کړه. هغه یو پر پښو ورځغلي او بل بیا غاتره پسې ورځغلوي. مګر عمر رضی الله تعالی عنه اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمې ته ورننوتی. او ویل یا رسول الله الله جل جلاله ابو سفیان بیل عهد او ذمه په لاس راکړي عباس رضی الله تعالی عنہ وایي زه هم د غاتر څخه وروغورځیدم او خیمه ته وردنوتم او ما ویل یا رسول الله ما جوار ورکړی دی عباس رضی الله تعالی عنه وايي، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر زنه لاس ور لاندې کړ لکه یو څوک چې و چاته زارۍ کوي او ورته ومې ویل، نن شپه به د ابو سفیان سره بې له ما څخه بل څوک خبرې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عباس! ابو سفیان ستا خیمې ته درسره بوځه او سهار یې ماته راوله. عباس رضی الله تعالی عنه وايي، ابو سفیان ما راسره بوتی او په سهار کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی نو یې ورته وویل، یا ابا سفیان! ایا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدی ادا کې چې لا اله الا الله؟ ابو سفیان ویل، څونه حلیم او کریم یې او څونه د صله رحمي خاوند یې. که چیرې بې له یوه الله څخه نور الهه وای موږ ته بې نن فایده را رسولې وای نو بې له دغه یوه الله څخه نور الهه نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، آیا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدي ادا کړې چې زه رسول الله یم؟ ابو سفیان ویل، په دغه باره کې مې تر اوسه په زړه کې یو شی شته، یعنې تر اوسه په دې کې شکمن یم چې ته رسول الله یې. دلته عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا ابا سفیان! مسلمان شه او د مخه تر دې چې سر دې پرې شي شاهدي ادا کړه چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او په والله که مسلمانان په زور مکې مکرمې ته داخل شوه دا به تر ابده د قريشو ذلت وي اسلام غالب او ښکاره شو او ته تر اوسه په شک کې يې نو ابو سفيان مسلمان شو مګر په خوله نو يې وويل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دا خو یې په خوله وویل مګر په زړه کې یې تصدیق نه و چې په دې به بیا په وروسته کې پوه شو. ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکې مکرمې و خلقو ته امان ورکوې؟ دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنه مداخله وکړه ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل هو هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی ابو سفیان په دې امتیاز خوشاله سو مګر وې ویل، یا رسول الله زما کور کوچنی دی دونه نفر نه ځایوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، که څوک مسجد الحرام ته داخل شو هغه په امان دی. ابو سفیان ویل، دا هم کفایت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی ابو سفیان ویل هو دا عام او پراخه امان دی اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکه مکرمه ته داخل سو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته. امان چیرې دی؟ د ابو سفیان په کور کې، په مسجد الحرام کې او هر څوک چې په خپل کور کې کښینې او دروازه په ځان پسې بنده کړي هغه په امان دی. مګر هر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل شي هغه وژل کیږي. ابو سفیان په دې امان خوشحاله شو او غواړي چې ولاړ شي قریش خبر کړي. نو مخ پر مکه مکرمه رهي شو، عباس رضی الله تعالی عنه هم ورسره دی، خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ورږغ کړه، هغه بیرته راوګرځیدی او ابو سفیان یوازې رهي شو، دلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړې. بیا نو عباس رضی الله تعالی عنه هم په ابو سفیان پسې رهي شو او هلته نږدې و مکې مکرمې ته چې د دوو غرو په مابین کې و مکې مکرمې ته د ننوتلو لار تېره شوې وه، دلته عباس رضی الله تعالی عنه په ابو سفیان پسې ځان ور ورساوه او ږغ یې پر وکړ، ویل یا ابا سفیان ودرېږه! ابوسفیان چې په خپل چورت کې ډوب و او حواس یې بایللي وه، تر شا یې وکتل او وبېرېد، ویل، غدر کوئ یا بني هاشم؟ عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا! غواړم چې خبرې درسره وکړم. ابوسفیان ویل، نږدې و چې زړه مې درېدلی وای، ودې بېرولم. خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه، یو څه درته وایم. داسې یو دم دې غږ راباندې وکړ چې ودرېږه، زه دې وبېرولم. عباس رضی الله تعالی عنه وویل، والله ما ګومان نه کاوه چې ستا بېره دې و دې اندازې ته رسېدلې وي چې د غږه بېرېږې. ابو سفیان ویل، ښه، څه وایې؟ عباس رضی الله تعالی عنه وویل، نه یم خبر. فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې د دغه دوو غرو په مابین کې پر دغه ځای دې ودروم. دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر امر کړ چې حرکت وکړي مګر هو د رسم د رسم ګذشت پر قسم د ابو سفیان و مخته تېر شي. اوس نو چې د سې شنبې د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې اوولسمه ده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لښکر د وادي فاطمې څخه چې مر الظهران ورته ویل کېده د مکې مکرمې و طرف ته حرکت وکړ. د لښکر اوله ډله چې مقدمه وه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په قومنداني هغه د بني سلیم قبیله ده چې زر نفره د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ وه دغه ځای ته راورسیده چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي ابو سفیان دغه قبیله ونه پیژنده ویل یا عباس دا څوک دي عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا بنی سلیم دي ابو سفیان ویل زموږ او د بنی سلیم او بنی سلیم یې سره څه زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نشته دوی ولې راغلي دي بیا بله قبیله تیره شوه بیا بله قبیله خو هره قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورښیي ابو سفیان د هرې قبیلې سره وایي چې زموږ او د دوی یې سره څه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ټوله قبیله امر کړی وي چې د ابو سفیان پر برابرۍ ورسي په لوړ آواز به درې تکبیره وایاست او بیا په اخر کې یوه مجموعه یا د لښکر یوه حصه تېرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لښکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه شوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و، په دغه ځای کې په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل، سبحان الله! یا عباس! دغه څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل، تا ونه پېژنده؟ ویل، یا والله! نې پېژنم دا څوک دي؟ کوم وخت چې ابو سفیان د دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولید چې په نورو ټولو قبایلو کې یې داسې انتظام، قوت او حرکت نه و لیدلی، نو خود په ډېر تعجب سره یې وویل، یا عباس! دغه څوک دي؟ په والله هیڅوک د دغه ټولۍ مخته نشي درېدلای او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنه وویل، دا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی، په مهاجرینو او انصارو کې ابو سفیان د دغه لښکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل، په والله ستا د وراره پاچهي ډېره لو شوې ده. عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا ابا سفیان! دا پاچهي نه ده، بلکې نبوت دی. ابو سفیان وویل، هو، نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه، ویل، اوس نو مکې مکرمې ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لښکر د اسلحې او جنګي طاقته سره وویني، ځکه ویل که ابو سفیان دغه لښکر ونه ویني، اسلحه او استعداد یې ونه ویني او مکې مکرمې ته ولاړ شي، ممکن خپلې رایې او نظر ته تغیر ورکړي او بیا د جنګ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنګ او وژنه نه غوښته، دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم شي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې او کوم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لښکر ولید، هغه هم پوه شو چې جنګ فایده نه لري، مکه مکرمه بې له هره عذره باید تسلیم کړم. ابو سفیان مکې مکرمې ته داخل شو او هلته یې په لوړ آواز سره نارې کړه، یا معشر قریش! دغه محمد صلی الله علیه وآله وسلم دی، د دونه لښکره سره درته راغلی چې تاسې هیڅ مقاومت نشئ ورسره کولای. د قریشو مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول شوه ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ابوسفیان ویل لښکر دی، ټولیانې دي، قبیلې دي، تسلیم شئ چې سالم پاته شئ. هند بنت عتبه چې د ابوسفیان ښځه وه هغه وبیریده چې ابوسفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي او دا په دې کار نه وه راضي چې مکه مکرمه دې مسلمانانو ته تسلیم شي. ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې یې د دې ورور، پلار او اکا ور ووژل او اوس مکه ور تسلیم شي؟ دا کار یې بالکل نه و خوښ او په قهر شوه. ابو سفیان یې تر ږیره یا برېتو ونیوی او پر نورو مشرانو یې نارې کړه، مکه مه ور تسلیموئ! خو ابو سفیان وایي، یا، ور تسلیم یې کړئ، والله تاسې ټوله وژني. هند چې ډېره په قهر او غضب کې وه، ویل ابو سفیان ووژنئ، دغه احمق، چاغ او پنډ وایي تسلیم شئ، دی ووژنئ، دا ډېر بد مشر دی، د دې په عوض چې پر جنګ مو دلاوره کړي، دی مو په تسلیمېدو امر کوي؟ ابو سفیان ویل، هوښیار اوسئ، چې د دې په خبرو مغرور نه شئ والله ټوله وژني ما په خپلو سترګو ولیده بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانۍ او فلانۍ قبیلې مې ټوله ولیدې چې را رهي دي والله که یوازې انصار او مهاجرین راوسته هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري قریشو ویل چاره څه ده ویل تسلیم شئ ویل څنګه تسلیم شو؟ ابو سفیان ویل، که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریشو ویل خدای دې خوار که، موږ ستا په کور کې ځاییږو چې ستا په کور ننوځو؟ ابو سفیان ویل، که څوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریشو ویل، یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځاییږو؟ ابو سفیان ویل، که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دې؟ قریشو ویل، هو! دا عامه عفوه ده. نو ټوله مخ پر خپلو کورو رهي شوه، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورو ننوځي، دروازې په ځانو پسې تړي، ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو و نه لیدل شي ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمې اهل او اوسېدونکو د تسلیمېدو نیت وکړ، خو د قریشو او مکې مکرمې ځینو بې باکه او مغروره خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنګېږو، نو ځینې اوباش او لوچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهیل ابن عمرو، حارث ابن عبیدالله، حارث ابن هشام، عبدالله ابن ربیعه او نورو سره یو ځای شوه، ویل که قریش کامیابه شوه خو موږ د دوی سره یو او که قریش مغلوبه شوه هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ورسره وکړو. دغه خلق په خندمه کې سره یو ځای شوه، د مسلمانانو سره د جنګ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې و چې حماس ابن قیس نومېدی، نو دغه سړي په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول، ښځې یې ورته وویل، دغه اسلحه د څه شي لپاره یو ځای کوې؟ ده ویل، د محمد او د هغه د اصحابو د جنګ لپاره. ښځې ورته وویل، په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخ ته هیڅوک او هیڅ شی نه شي درېدلای. ده ویل، والله زما دا امید دی چې زه به د هغو څخه ځینې ستا نوکران کړم، یعنې بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې و چې د مسلمانانو د جنګ دپاره د قریشو سره یو ځای شوه. په یاد یې ولرئ، د دغه سړي پاته قصه به لږ وروسته درته وکړم. نو د دغه قریشو دغه کوچنی لښکر سره راټول شو او په هغه حصه کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي هلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر څلورو اطرافو لښکر را رهي کړي یعنې لښکر یې پر څلورو حصو ووېشي چې مکې مکرمې ته د څلورو لارو څخه ور داخل شي. هغه اول تقسیم چې پر پنځو حصو و، د جنګ دپاره و. که قریشو جنګ کولای، لښکر د جنګ دپاره تیار و. مګر اوس و مکې مکرمې ته داخلېده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لښکر و څلورو حصو ته ووېشي چې د لښکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر وه. خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین وه خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تیریدی و هغه ته یې ویلي وه چې نن ورځ د قصابۍ ورځ ده نن ورځ د مکې مکرمې حرمت حلاليږي يعني دا چې په مکه مکرمه کې جنګ او وژنه حرام دي خو نن ورځ جائز او روا ګرځي نن ورځ الله جل جلاله قريش ذليل ذليل کړه دغه خبر ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم ته ورسېدی نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وژنه وکړي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل داسې نه ده بلکې نن ورځ د رحمت او مهربانۍ ورځ ده، نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکښې معظمه کیږي، ځکه د بتانو څخه خالي کیده، په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معزز کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل شي، بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امر وکړ چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دې بیرغ واخیستل شي، د قومندانۍ څخه ایسته کړل شو مګر ددې لپاره چې په خپله سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه دده په ایسته کولو خپه نه شي نو یې بیرغ و قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړ چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و. یعنی د پلار څخه واخیستل سو او زوی ته ورکول سو دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حکمت پوهی او ښه تصرف وو چې د خپل اصحاب کرامو سره څنګه معامله کول لشکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکي او ورته ویل سوی و چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره سره یو ځای کېږي چې دغه منطقه و مکې مکرمې ته نږدې وه او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لښکر د یو ځای کېدو لپاره انتخاب کړ په دې کې یو حکمت و ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول شوي وه او پر دې یې عهد او قسم کړی وو چې د همیش دپاره به د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره جنګیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه وآله وسلم وژنو. د قریشو دغه وعدې او قسمونه په دغه خیف کې وه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیف کې د دې لپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی هلته دغه عهد او قسمونه سره کړي و نو یې د لشکر څلور سره حصې امر کړي چې ټوله به د خیف سره یو ځای شي او لشکر ته یو بل امر دا هم وو چې مده چا سره جنگ کوي او مڅوک وژني بې له هغه کسانو څخه چې جنګ درسره کوي، ولې چې موږ جنګ او وژنه نه غواړو. بې له لسو نفرو څخه، دغه لس نفره چې مو هر چېرې پیدا کړه، وژنئ یې، که څه هم د کعبې شریفې په پښو ځړېږي، په هر حال کې دغه لس نفره ووژنئ، چې په دغه لسو نفرو کې شپږ یې نر او څلور یې ښځې وې، چې نومونه یې په داسې ډول سره دي، عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح، مقيس ابن صبابه اللیثي، حویرث ابن نقید، عبدالله ابن هلال، چې دا نر وه او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف شته او ښځې یې هند بنت عتبه چې د ابوسفیان ښځه وه دا هم د اسلام ډېره سخته دښمنه وه. او دا هغه څوک ده چې د احد په ورځ یې د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد او ناوړه وضعیت وکړ. ساره چې د عمرو بن هشام آزاده شوې مینځه وه او دا هغه څوک ده چې د حاطب رضی الله تعالی عنه لیک یې و قریشو ته ور وړی او ونیول شو. فرتني او قري او قرينه چې دغه دوې مينځي وې او غزلي بې ويلې لکه زموږ د وطن مسلياني خو په غزلو کې بې هميشه د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ذم او بد ويل عکرمه په دې سبب په دغه لسو کسانو کې شامل وو چې دی او د پلار د اسلام شدید او سرسخت دشمنان وو او عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هغه څوک دی چی وحی یې لیکلې او بیا مرتد شو. د مقیس ابن سبابه جرم دا وو چی دی کافر وو او ورور یې چی قیس ابن سبابه نومېدی مسلمان وو. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ په هغه بد حال کې چې په مسلمانانو کې ګډوډي پېښه شوه او یو د بله یې نه سره پېژنده د یوه بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل شو نو مقیس ابن سبابه دغه کافر ورور یې مدینې منورې ته ورغلی او ویل زه مسلمان یم بیا یې د ورور دیت وغوښتی دیت هم ورکول شو ځکه چې ورور یې چې مسلمان وو د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل شوی وو پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی بیا هغه د ورور و قاتل ته ورغلی او هغه یې ووژی دیت یې واخیستی او غدر یې وکړ بیا مرتد سو او مکه مکرمه ته ولاړی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې دغه مقیاس هم باید ووجل سي که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي. حبار ابن الاسود هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها ته د دې د هجرت په ورځ په مخ کې ودرېد او د اوښه څخه یې لاندې وغورځول او دا پر یوه ډبره ولوېده چې د دغه لوېدلو په سبب یې هغه د نس کوچنی ولوېد. مقصد دا چې دغه لس نفرو هر یوه داسې یو خاص جرم درلود، چې د دغه لایق وه چې باید ووژل شي. لښکر د دغه اوامرو تر اورېدلو وروسته د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړ. هلته په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې په سترګو هم معذوره و، د کوره لرې راوتلی دی. او پر یوه غونډۍ د خپلې کوچنۍ لور یا لمسۍ سره ولاړ دی چې حالات وویني. که څه هم ابو قحافه رضی الله تعالی عنه په سترګو معذور و، څه یې نه لیده، نو بیا د دغه انجلۍ څخه پوښتنې کولې چې څه شي وینې؟ هغې ویل، یوه لویه سیاهي معلومیږي. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه وویل، دغه لښکر دی. پس له یو څه وخته یې ویل، اوس چه شي وینې؟ انجلۍ ویل، هغه سیاهي سره ویشل کیږي. ده ویل، ټولۍ ځینې جوړیږي. بیا یې ویل، اوس چه شي وینې؟ انجلۍ ویل، هغه سیاهي زموږ پر طرف را رهي شوه. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ویل، اوس نو کور ته درځه. باید و کور ته ځان ورسوو. مګر څرنګه چه ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډیر سپین ږیری او ضعیف وو. ږیره یې داسې سپینه وه لکه سپین پنبه او په عین وخت کې په سترګو هم معذوره و. نو پر لارې ډېر کرار تلی. کور ته نه و رسېدلی چې لښکر پسې راورسېدی او ابو قحافه رضی الله تعالی عنه یې بندي ونیوی. نو یې اول و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وروستی. هغه د اسلام په دين قناعت ورکړ او بيا يې د بيعت لپاره ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته وروست ويل يا رسول الله دا زما پلار دی بندي يې نيولی دی او دی غواړي چې مسلمان شي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفرمايل و شیخ ته مو تکلیف ورکړی دی که د ماته ویلی وای زه به ورغلی وای چې بیعت یې را سره کړی وای تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رحمت او شفقت ته وګورئ چې د خپلو اصحابو سره یې درلود. دا د جنګ ورځ ده. دا د مکې مکرمې د فتح د فتح کولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مو ماته ویلي وای زه به ورغلی وای. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله ته د دې مستحق یې چې دی و تاته راشي، نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو او دا د عجایبو څخه ده، ابو قحافه رضی الله تعالی عنه صحابي دی، زوی یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابي دی. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه زامن او لوڼي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي حتی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لمسی صحابي دي چې ښکاره مثال یې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی څلور نسل ټول د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب دي او بې له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه بل داسې څوک نشته چې څلور نسله دې اصحاب وي، دا چې د یو چا څلور نسله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب وي دا ابدي شرف او عزت دی چې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نصیب شوی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر سره و مکې مکرمې ته داخل شو او سر یې په عجز او تواضع سره کښته ځړولی و تر داسې اندازې چې د مبارکې ږیرې وریښتان یې د هغه خپل بوده وزن ته رسیده دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تواضع وه چې د خپل رب په مقابل کې یې عجز او تواضع کول. دا داسې وخت او موقع وه چې په هغه کې عزت او کرامت، نصرت او کامیابي وه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغسې ځای کې عجز او تواضع کول. او خلق يې اوري. د لښکر اوله حصه چې وخيف ته ورسېده هغه د زبير ابن العوام رضی الله تعالی عنه ډله وه. منطقه يې تر تسلط لاندې راوسته، خپل افراد او قوه يې شاوخوا نشر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره يې خيمه ودرول. بيا نو رسول الله محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم راورسېدی. اوس نو د قریشو هغه کوچنی لښکر چې د څو تنو څخه جوړ شوی وو کله دا قدرت لري چې د مسلمانانو په مقابل کې ودریږي خو کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر سره و مکې مکرمې ته داخلیدی دغه د قریشو کوچنی لښکر یې مخته ورته ودریدی خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا عکرمه! دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه، نو تاسې هم ایمان راوړئ او مسلمانان شئ، دا ستاسې لپاره خیر دی، خو هغو د اسلام څخه انکار وکړ. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، خپلو کورو ته ننوځئ، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه درلرو. هغو د کور ننوتل هم نه کړه قبول. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم موږ امر کړي یو، چې جنګ ونه کړو او څوک ونه وژنو. موږ جنګ نه غواړو، د لارې څخه ایسته شئ، پرېږدئ چې موږ تېر شو. دا یې هم ونه منل، ویل، والله مکې ته به نه شئ راڅخه داخل مګر په توره. خالد رضی الله تعالی عنه ولیده چې لار بنده ده، په مخ کې لښکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کېږي، نو یې پر خپل لښکر امر وکړ چې پر درځئ! د مسلمانانو لښکر ورهي شو او کفار په لار کې ولاړ دي، نه ایسته کېږي، نو خود جنګ شروع شو، ډېر شدید جنګ، چې د دغه جنګ په نتیجه کې اته ویشت نفره ووژل شوه، چې څلېر ویشت نفره د قریشو وه او څلور نفره د هذیل د قبیلې وه، چې د قریشو ملګري وه. وروڼو! د وژل شوو کسانو په شمېر کې اختلاف دی، څوک یې دیارلس یا څوارلس نفره بولي، او د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل شو مګر بیا هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لشکر کې دوه نفر په داسې ډول ووژل شو چې هغه د لشکر څخه جلا شوی و او پر بل لار رهي و چې هغه دوه نفر کرز ابن جابر الفهري او خنیس ابن خالد ابن ربیعه و کوم وخت چې کفارو دغه حال ولید چې قتل او وژنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یې یو نفر هم نه دی وژلی نو ټول وتښتېده عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکې مکرمې د باندې وتښتېده د مکې مکرمې ښار یې پرېښاوه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په تښتېدلو نفرو پسې نفر ولېږل، خو اول به د هغه حماس ابن قیس قصه درته پوره کړم، هغه چې د مسلمانانو د جنګ لپاره یې اسلحه سره یو ځای کول، دغه سړی چې په دغه جنګ کې د مشرکانو سره وو او اوس یې ماته وخوړه، دا هم په تېښته خپل کور ته ولاړ او خپلې ښځې ته یې وویل، دروازه وتړه. ښځې یې ورته وویل، هغه ستا خبرې څه شوې چې تا ویل، په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کړم. حماس د خپلې ښځې جواب په شعر سره ووایه او ویې ویل. انکی لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلنا بسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنتقي في اللوم ادنى كلمه خندمه د دغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د مشرکانو جنګ پکښې وشو. اوس نو دغه حماس د خپلې ښځې په جواب کې وايي، که تا د خندمې ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تښتېده او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې تورې راغلې چې بازوګان او سرونه یې پرې کول، داسې وهل یې کول چې بې له غمغمې بل شی نه اورېدل کېدی. غمغمه و هغه آواز ته ویل کېږي چې جنګي قهرمانانو به د جنګ په وخت کې د تورو د وهلو سره کاوه. نو حماس وايي چې دوی داسې وهل کول چې بې له دغه آوازه بل شی نه اورېدل کېدی. موږ ځغستل او زموږ تر شا د دوی راپسې هی هی او غړمبهاری و. نو پام کوه چې د ملامتۍ یوه کوچنۍ کلمه هم راته ونه وایه. دا خو د هغه حماس نتیجه وه چې و خپلې ښځې ته یې ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کړم. خیر! مشرکان وتښتېده او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو خلقو پسې نفر ولېږل. علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه یې دوه نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبدالله ابن ابي ربیعه و او بل یې حارث ابن هشام و دغه دوه تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی لطفا